شهیدان د جنت د دروازې په خوا کې د ولې په غاړه په شین محل کې دي او هغوی ته له جنت څخه سهار او بیګا رزق ورکول کیږي. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو او د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو هرکلی کوو نن د یک شنبه ورځ د 1413 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 19مه چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره برابر ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د کاپیسا په تګاب او کوبند ولسوالیو کې درویشتو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پکتیکا په مرکز کې د یو قومندان په ګډون شپږ تنه اربکیان مړه او ټپیان سول د پکتیا په پټان کې بیا یو اربکی قومندان د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه او د ننګرهار په غني خېلو کې امریکايي اشغالګرو عسکرو د یوې کورنۍ اووه تنه وګړي شهیدان کړي، شپږ نور یې د بندیانو په توګه له ځان سره بیولي دي. په قندهار کې د وروستي برید په اړه د اسلامي امارت د ویاند څرګندونې په قندهار کې د روانې جنوري میاشتې په لسمه نیټه د سوي برید په لومړۍ ورځ هم اسلامي امارت د دې پیښې په اړه خپل دریځ اعلان کړ چې دغه برید په موږ پورې اړه نه لري خو په مکرر ډول ولیدل سول چي د کابل ادارې اړوندو مسؤلینو د خپلمنځي مشکلاتو او دسیسو د پټولو په منظور بیا بیا دا برید په مجاهدینو پوري وتاړه تر څو له یوې خوا د دې پېښي تر شا پټ لاس همداشان پټ پاته سي او له بلي خوا اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو هدف وګرځوي. همدا شان دښمن په داسې اوازو سره دا هڅه هم کوي چې همدا شان دښمن په داسې اوازو سره دا هڅه هم کوي چې د دغه برید په وسیله سره د اسلامي امارت او د عربي متحده اماراتو تر منځ چې اتباع د پېښې په ځای کې موجود وو لرې والی پیدا کړي. باید ووایو په همغه ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو په کابل او هلمند کې په دښمن بریدونه درلودل چې هغه یې اعلان کړل که د قندهار پېښه په موږ پورې اړونده وای نو دا به مو هم لکه هغه نوري اعلان کړې وای. اسلامي امارت د عربي متحده اماراتو سره لا پخوا ډېرې ښې اړیکې درلودې او اوس هم ورسره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. کله به هم د هغو اتباعو او کارکوونکو په داسې حال کې چې زموږ له هېوادوالو سره د مرستې لپاره راغلي دي، برید ونه کړي. او نه هم د اسلامي امارت دا پالیسي ده چې له ولس سره په مرسته کوونکو مؤسساتو او اشخاصو برید وکړي. په قندهار کې د دښمن د چارواکو ترمنځ د قدرت د وېش، پیسو او نورو مسایلو په سر سخت کشمکش روان دی چې د قندهار په ولایت کې وروستۍ مغلقه پېښه د همداسې تربګنیو له امله رامنځته شوې ده. که داسې نه وي نو لومړی داسې مصون ځای ته منفجره مواد نقل کول ناممکن دي، بل که برید د مجاهدینو له خوا وای هغه مهال به یې ترسره کړی وای چې امنیه قومندان چې تر ټولو ستر هدف دی هلته ناست و، دا چې د برید ځخه درې دقیقې مخکې قومندان له غونډې وځي او بیا برید کیږي په خپله د لوی سوال خبره ده. وسلام، د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی قاري محمد یوسف احمدي. اوس هم بشپړ خبرونه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اسلامي امارت په ملاتړ یوه پرتمینه غونډه جوړه شوه د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د نظامی تعلیم او تربیه ملکی تلفاتو او دعوت او ارشاد کمیسیونونو د مسولینو په ابتکار له اسلامي امارت سره د ملاتړ په موخه لویه او پرتمینه غونډه ترسره شوه په غونډه کې د یادو ادارو په مسؤلینو سربېره ګڼ شمېر علماء کرامو، د مدارسو او مکاتبو استادانو، قومي مخورو او عامو خلکو ګډون وکړ. غونډې ته د وینا په مهال د نوموړي ولسوالۍ د نظامي چارو محترم مسؤل وویل چې اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د دې کور د ودانولو، پیاوړي کولو او پرمختګ لپاره وحدت، اتفاق او یووالی ډېر مهم دی. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارت متعهد دی تر څو په هېواد کې د الله تعالی کلمه لوړه، بشپړه خپلواکي اعاده او سوچه اسلامي نظام حاکم شي او په دې لاره کې یې هر راز قربانۍ ورکړې او هم یې ورکوي. دغه راز د ملکي چارو مسؤل هم د اسلامي امارت د پالیسۍ په برخه کې مفصلې خبرې وکړې او ویې ویل چې اسلامي امارت ودان او متحد دی. تر یوه قیادت لاندې کار کوي، په ټولو برخو کې لکه نظامي، سیاسي، فرهنګي او نورو کې له اسلامي اصولو سره سمه، مشخصه او روښانه پالیسي لري. همدارنګه غونډې ته د ویناوو په مهال علمای کرامو هم د اسلامي امارت د روښانه تګلارې او له اسلامي اساساتو سره برابرو او معقولو پالیسیو ستاینه وکړه. وروسته له اسلامي امارت سره د ملاتړ څرګندولو په هدف د صالح خېلو، مموزو، اوریا خېلو، دولتزیو او سهاکو قومونو په استازیتوب قومندان نعیم سورکي وال، ملک ميراجان، حاجي عید محمد، ملک نعمت او د شاهکوټ سیمې او شاوخوا قومونو په استازیتوب ملک سدوزي خبرې وکړې. دوی ټولو له اسلامي امارت سره کلک ملاتړ اعلان کړ او ژمنه یې وکړه چې په سر او مال به د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د اشغال، ظلم، فساد، اختطافګرو او نورو مفسدو بانډونو په ضد سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکوي. په خبر کې ویل شوي، د غونډې په جریان کې د غونډې ټولو برخوالو د اسلامي امارت د مجاهدینو قربانۍ وستایلې. غونډه چې سهار په اته بجې د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه، ماپښین مهال د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده. د پکتیکا ولایت په مرکز کې بیا د یو قومندان په ګډون شپږ تنه اربکیان مړه او ټپیان دي. تېره ورځ مازدیګر درې بجې د دې ولایت د مرکز اړوند د عمرخیلو په سیمه کې پر تېرېدونکو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید وشو. په دې برید کې د یو ظالم اربکي اغا محمد په شمول دوه اربکیان ووژل شول او د یو اربکي قومندان نعیم په ګډون درې نور ټپیان شول. د پکتیا ولایت په پټان ولسوالۍ کې بیا د شریرو اربکیانو یو قومندان نیکای د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. نوموړي څو ورځې نوموړی څو ورځې وړاندې د یاد ولایت د پټان ولسوالۍ ته نږدې د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې سخت ژوبل شوی و. له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یووړل شو چې هلته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند. او تېره شپه یوولس بجې د کاپیسا ولایت د کوبند ولسوالۍ اړوند د درنامې په سیمه کې وحشي عسکرو په یو کور وحشانه چاپه ووهله چې سمدستي په سیمه کې د موجودو مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شول او نښته رامنځته شوه. د معلوماتو له مخې د جګړې په مهال د دښمن اته تنه عسکر ووژل شول، شپږ نور ټپیان شول، خو په یاده نښته کې یو تن مجاهد هم په شهادت رسېدلی، دوه نور ټپیان شوي دي. ګډو وحشي عسکرو د حاجي حضرت اکا په نوم د ملکي کس په کور کې سخته تلاشي وکړه، څلور تنه ماشومان او درې تنه نرنه یې په یاد کور کې چې مېلمانه وو شهیدان کړل، د دغه کور شپږ تنه نور وګړي یې له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. په دې وروستیو کې وحشي دښمن د خپلو تلفاتو غچ له بې دفاع ملکیانو څخه اخلي چې له امله یې ملکي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. همدا نن غرمه یوولس بجې بیا د دې ولایت د سرخرود ولسوالۍ اړوند خیر اباد په سیمه کې پر اربکیانو د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. په چاودنه کې یو تن اربکی ووژل شو، دوه نور ټپیان شول. دغه راز د پچیر اګام په ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې دغه راز د پچیراګام په ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې د پاس صبر په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. په دې برید کې دوه تنه پولیس ووژل شول. له همدې ولایت څخه مو وروستی خبر ترلاسه کړی دی چې په حصارک ولسوالۍ کې تېره ورځ مازدیګر پنځه بجې د ناور په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته د مجاهدینو له لوري برید وسو. په دې برید کې یو تن پولیس ځای پر ځای وژل سوی دی. او د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو د اوبو پر سر اوږده لانجه حل شوه. له کونړ ولایت څخه را رسېدلی خبر وایي، د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې د اسلامي امارت د ملکي مشکلاتو او حقوقي دعوو د حل کمېسیون مسؤلینو د بړوزو او تورخیلو قومونو ترمنځ د اوبو پر سر اوږدې لانجې ته د پای ټکی کښېښود. یاده لانجه له ډېرو کلونو راهیسې د دغو قومونو ترمنځ روانه وه چې له امله یې د دواړو ترمنځ د ډېرو شخړو سبب ګرځېدلې وه. د مجاهدینو د دغه اقدام څخه د سیمې خلکو او د یادو قومونو استازو ډېره مننه وکړه. په همدې ولایت کې بیا په مروره ولسوالۍ کې تېره ورځ د ړېدم په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د سیمې د خلکو په مرسته د پنځه کیلومتره سړک په جوړولو کار پیل کړ. د دې سړک په جوړولو به د یادې سیمې د خلکو ګڼې ستونزې هوارې شي. اسلامي امارت د خلکو د مشکلاتو د رفع کولو په موخه د هېواد په زیاترو سیمو کې په ګڼ شمېر عمراني او صحي پروژو کار کوي چې تر دې مهاله یې سلګونه کیلومتر لارې، لسګونه پلونه او پلچکونه جوړ کړي او ګټې اخیستنو ته چمتو کړي دي. تر وحشي نومونو که یو څوک د فرعون په څیر د الله تعالی څخه نافرمانه وي او یا د ابو جهل په څیر د اسلام سرسخت دښمن وي نو د هغوی په اړه دا لرې خبره نه ده چې پر ځان د فرعون او یا ابو جهل نومونه کیږدي که یو څوک د مار په څیر د خلکو په وژلو کې بې رحمه وي او یا د لړم په څیر د هر څه په چیچلو اموخته وي که هغه په ځان د مار او یا لړم نوم کیږدي دا ورسره غیر مناسبه نه ښکاري خو په افغاني متدینه اسلامي او ایدیالوژیکه ټولنه کې د داسې نومونو کارول د ډیر تعجب وړ وي هغه هم داسې ټولنه چې د وګړو عقیدې یې راسخې او له کافرانو سره یې کرکه د ایمان یو نه بیلیدونکی جز دی وایي مسما په نوم پورې ځي پرون مې یو خبر واورید چې د معاذ ابن عفرا او معاذ ابن عمر ابن جموح لارویانو د اوسنۍ زمانې ابو جهل په لوګر کې وواژه. مجاهدینو د برکي برک په ولسوالۍ کې د یوه خښکړای شوي ماین په توسط چې پخوا یې هم د ډیرو ابو جهلو ککرۍ ورماتې کړې یو بل ابو جهل وواژه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو جهل د دې امت فرعون دی په افغانستان کې په یو وخت کې هم ابو جهل او هم فرعون شتون لري د غزنی ولایت اړوند د نانی په سیمه کې د اجری اردو یو قومندان په ځان د فرعون نوم ایښی ښایي د نانی په بازار او شاوخوا سیمو کې به داسې څوک نه وي چې د فرعون له لوري ځورول شوی او ویرول شوی نه وي نانای چې د روان جهاد له پیل څخه د مجاهدینو کمینځای دی کله هم چې یو ټک پکې وشي معاصر فرعون راوځي او چې په لاره کې هر څوک په مخه ورځي د فرعوني لشکرو په مټ یې تر وهلو لاندې نیسي عسکرو او اربکیانو د اسلام دښمنه نومونو ترڅنګ د بشر دښمنه حیواناتو نومونه هم په ځانونو ایښي د غزنی ولایت په شلګر ولسوالۍ کې یو اربکی په ځان د لړم نوم ایښی و د دغه لړم له زهرو څخه چې هیڅوک خوندي نه وو الله تعالی د مجاهدینو په لاس سیمه ورڅخه خلاصه کړه او ولس یې د هغه له شر څخه وژغوره اوس هم د مار په نوم یو بل اربکی د سردار کلا نومي کلي په پوسته کې موجود دی د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې د تور مار په نوم یو اربکی قومندان و چې خلک یې له شرارت څخه تر پوزې راغلي وو. د کندهار په سیکورټیانو کې هم د تور مار په نوم یو کس و چې الله تعالی د مجاهدینو پر ماین ور برابر کړ. اشغالګرو د افغاني ټولنې له منځ څخه د معاصرو ابوجهلو، فرعونیانو، انساني مارانو او لړمانو په راپورته کولو سره هغوی د استعمار د دوام الې ګرځولې. او هغوی هم د امریکا د استعماري موخو لپاره له خپل ایمان، غیرت، انسانیت او هر څه څخه تیر شوي او د خپل ولس په ضد یې نه هیریدونکي جنایتونه ترسره کړي دي. د هغوی له نومونو څخه د هغوی وحشي کړنې په بشپړ ډول څرګندیږي. خو وایي د هر فرعون لپاره موسی وي الله تعالی لره حمد او ثنا ده چې د دغو معاصرو فرعونیانو لپاره الله تعالی مجاهدین پیدا کړي تر ډیره یې د هیواد سیمې د هغوی له شر او فتنې څخه پاکې کړي او د خلکو ژوند ناموسونه او مالونه یې ورڅخه په امان کړي